موبایل نمبر 03015710124 وشوي اوس هم چې د توحید او سنت او د دین خبره کای نن ته تا ته وای ته شری شری دا شریان به الله جنت ته بوزي چې دای ورته شریان وي او چې ځان ته مصلحین ویلو انما نحن مصلحون سوره بقره کې تاسو ویلو کنا انو دای با الله دوزخ ته بوزي دای صلح پس کې ګوري په شرک کې او دای صلح پس کې ګوري پر رسم رواج او بدعات کې صلح په قران او سنت او توحید کې را دې زمانہ کې هم حق فرست علما او تا الله شریعت دا دا خلق مشرکان او مبتدین و تشریعان وي نه نه دا اولی ورته ځکه د توحید بیان او سنت بیان او اعمال صالحه بیانول دا مشرکین به په دوزخ کې سوی اتخذناهم آیا نیولی دی من دای لرا سخریان ټوکی کړی شوی ام ساغت یا کګی دی عنهم د دینا الابصار سترګې زمن چې دوزخ کې نیوی نو ای خو پکې نشته ان ذالک یقینا دا تیر شوی لحق حمقار اختیار تخاصم اهل النار دا سیدی جګړه کول دی یو بل دی د جګړه کول دی یو بل یو بل سره دی د چا جګړه کول دی اهل النار د اور والو خلکو دا جګړه وخامه خیخا د دنیا کې مشرک پسې مبتدع پسې فاسق پسې رواني او ته چې سوای دا ټول حق دي نو پر ورځ د قیامت په دواړو جګړه قل اوایا انما انا منذر یقینا ذو خیر ور کول کې وما من اله نشتحق دار د بندګای الا الله مگر سوا د الله نه الواحد القهار چې یو دې پارچا زور اور دې دلایل عقلی رب السماوات والارض مالک د اسمانونو او د زمکو دی او ما بینهما او داږي چې په میان د دواړو کې دی العزیز زورور د پارچا الغفار بخون کې توبه استون کولرا قل تورتوا یا هوا دا دې صورت کې چې کم بیان تیر شو غیب کوي زه په پټو لپويګم بار د فرشتو کم مجلس ته آی کم خبرې کوي ما ته دا غي پته نشته ایو حال واحد شي کوله الی ماتا الا مگر د دې انما انا نذير مبين یقینا زخویم یرا ور کول کې احکارا اس قال ربک للملائکه دې زینا له آدم علی السلام او د ابلیس او د شیطان واقعا ذکر کړي فرشتو د الله تابعداري وکړه آدم علی السلام ته سجده ولګولا او شیطان نافرمانی وکړه اس قال ربک کله چې ستارب اوې الملائکه ټولو فرشتو ته انی خالق یقینا زه پیدا کول کې بشرل بنی آدم بن تویل د خاطینا فاذا سویته کله چې زه برابر کوم اغا استکبرتا آیت ازان اوچتو غنو ام کنتا یایتو من العالین داغه خلکو نه چې ځانو چتون کی قال شیطان وی انا ذا خیر الغرب منه د آدم علی السلام نا اولی خلقتنی تا ز جو کړه پیدا کړه من نار دورنا وخلقته تا آدم علی السلام پیدا کړه دے من تین د خټینا اور په خټه غوړه غوړه دے قال الله ورته وی فخرجوا زابن حال دی زاینا فإنك رجيم یقینا توشتل شوی او رټل شوی وإن عليك یقینا پتا لعنتی لعنت زما ده الى يوم الدين تر ورځ د بدلې پوري نو بیا بدی لنه په دنیا کې تر ورځ د بدلې پوري او بیا در باندې شروع شو قال شیطان وی ربی ای زما ربا شیطان رب مریخا فانزیرنی مهلت را کماتا الى یوم ترا غرواز یو باسو چې دا خلق به کې پورته کول شي قال الله ورته وی فإنك يقينا تجي من المنظرين د مهلت ور کړو شو نه الى يوم الوقت المعلوم تر هغه ورځې پورې چې هغه وخت معلوم دی قال او شیطان فبعزتك قسم می دی ستا پلوی لا اغویان لهم خامخا سبب لارکم دی لرا اجمعین غندو لرا الا عبادك مگر بندگان ستا منهم د اولاد د آدم نا المخلصین چې کم خالص کړي شوی دی ستا توحید دی بارا قال الله وی فالحق زخور اختیاوام علیه په بیان لري دین او توحید من اجر عوض او مزدوری وما انا او نیمزو من المتکلفین دا خلکو نه چې د ځان نه جوړول کی دا ما چې د توحید مسله بیان کړه ا د رسالت مسله به بیان کړه او د قیامت مسله به بیان کا دا ما د ځان نه نه جوړه کړی دا سری ان هو نه دا قران الا ذکر مگر پنو نصیحت او یاداشته للعالمین د پاره د انسانانو او پیریانو انسانانو او پیریان بل دنه پنو نصیحت اخلي ها پویا بشي ولا تعلمون او خامخا تاسو به پوه شي لبهو په خبر د قران تاسو خو وایي دا دروغ دي لږه د په خبر به پوه شي چې دا دروغ دي ولا تعلمون خامخا تاسو به پوه شي نبه نبأه پاغه انجام د انکار د قران چې څوک د قران نه انکار کوي نو داغه به سانجامي بعد حين پس د سواخنا په غزوه بدر کې به مردار شي بعد حين پس د سواخنا په آخرت کې به دوزخ ته وغورځول شي سورۃ الصاد د الله په فضل او احسان سره خلاص شو او سوره سواد پسې سوره زمر دا د 39 یو کم سلوختم نمبر صورت په ترتیب عثماني کې او سوره زمر په نزول کې 59 یو کم شپږم نمبر صورت ته رستو د سوره سبع نه د صورت دعوه صدا رد شرک فی العبادت د دې صورت په 4 نمبر آیات کې دا دعوه ذکر ده فعبد الله مخلص الله الدين دا سویم نمبر آیات ته دویم فعبد الله بندگی وکړئ د الله مخلصا په داسې حال کې چې تاسو خاص کون کیه له الله لرا الدینا بندگی او چغا عبادت دا رد شرک فی العبادت عبادت چې کانو یوازې الله لبه کوي بل به پکې وسره پیر او فقیر او قبر ولی فرشتہ بوتو اسنه چې دا غي هغه عبادت وکي یواز عبادت پر الله کوي دا د صورت بیان دی ا مختلف آیاتونو کې ودا بیا بیا راځي سلور زل ودا لفظ راځي مخ کی صورت سره جوړو سوره سواد په ابتدا کې سو راواړه وای الته د قران صداقتو سواد والقران ذی ذکر قسم دې په قران دا سه قران چې د پن والا دی دا تمام انبیاء او انبیاء حالات ذکر کړو نو دا د پن نصیحت والا کتاب دی نو د دې سوره زمر په اول کې او هم د قران صداقت ته تنزيل الكتاب را لګل د قران من الله العزيز الحكيم طرف د الله ندي چې زور او حکمت والا ذات ته ان انزلناک ان انزلنا اليك الكتاب بالحق پینزو حصو کی سور زمر تقسیم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا امداد دلوم دا اللہ ناسی اللہ الرحمن الرحیم چه هغه پارچا مهربانه کونکې دنیا کې الرحیم هغه خاص مهربانه کونکې په آخرت کې په مؤمنانو ترغیب قران ته ور کوي تنزيل الكتاب را لګل د قران من الله د طرف د الله ندي داسې الله العزيز چې پار چا زور اور دي الحکیم داسې الله چې حکمت والا ذات ته ان انزلنا یقینا من را لګل دي الیک تا تا الكتاب قران صلوه بالحق د پاره د ښکارا کولو د توحید اړوبای مسله د توحید بیان کا فعبد الله فس بندگی وکتو اے محمد صلی الله علیه وسلم د الله مخلصان پلاس حال کی چې تبا خاص کای له غلرا الدینا بندگی او عبادت محمد صلی الله علیه وسلم تعالی وی فعبد الله بندگی وکړه الله نو بندگی خو مشرکانم کوي یو قید و سرک دی مخلصان په داسې حال کې چې ته خاص کول کې له الله لرا سو ادینا عبادت او بندگی او بلنا مشرکان د بل چا عبادت کوي نظر نیاز او ملختی ور کوي ته یو د الله کای محمد صلی الله علیه وسلم ته وی زما عبادت پکای ښا نو هغه ته چې تو وای چې یو د الله عبادت وکي نو هغه سوي ما نعبدهم من بندگی لکو د دای الا ليقربونا اگر د دې لپاره چې هغه نږدې کی منګ لرا ال الله الله تا زلفا پنځ دې کد سرا هر مشرک نه چې تاسو کای الکه دا نظر نیاز ملختی بمبلای او جنډې او دا شالونه دا طوافونه چې تکای د غیر الله او د قبر دا سلا وای دی به من خدای ته نږدې کوي پوهیږي او دا نه جوړه دی ښا قران زده کوي نو دا قران ډیر دشمنان دي ای وای قران می زده کوي نو دا خو را لېګه سلا سلا را لېګه دې دنیا ته دا دې د پار را لېګلې چې خلک د تیارونه وځي هر عالم له پکار دادي چې په خپل جمعات کې د قران درس کوي خو یا به ول ورزینا ایا به پر خلکو توحید سود لینو فارغ شنو کې نه کړه یو موز نه رستو د عقب اقتدیانو توي ما ته وناسي چا ته وناظر کوم ټول بناسي ترجمه د قران ته چې عقیده سم شي چې جنت ته خدای پاک بوزي ا دوزخ نه خدای منګه تاسو ټول بچ کی نه دای دا وای نو اوسم دا وای دا سره موږ دای خدای ته نږدې کوي نو الله وای ان الله يحكم بينهم الله به فیصله کوي په میان د موحدین او مشرکین کې فيما پای کې هم چې ودای فی پای کې یختلفون اختلاف کو اختلافی مسئلې دی وای ښا ان الله یقینا الله لا يهدي توفيق ته هدايت نور کوي من هغه چاته هو کاذب چې هغه دروغ ويون کوي په الله کفار اچ تو ته مسله د توحید بیان کی انو خام خامخا انکار کول کوي لو اراد الله کو غختل الله ان يتخذا چې اونې وی ځان لبچي ولدن بچي او نازولې لصفا خامخا غره کړي به وو مما داغه کسانو مخلوقنا یخلقو چې الله پیدا کوي ما یشاء هغه چې الله غواړي تاسو نه به بیا تاسو نه کو چې ته ولا ګوري چې دای زوی دی او دای ناسه ولري الله به په خپل طبيعت کو خو الله دا کار نه کوي سبحانه پاکی دا الله لره د ولدنا هو الواحد القهار اغه الله اغه الله دې یک یو دې پارچا زور اور دې دلایل عقلی خلق السماوات والارض هغه پیدا کړی اسبارو له اسبکا سلا بالحق د دې لپاره چې حق اخکار شي د الله توحید یو کور الليل اغوندای شپې لرا علی النهار پرواز ويكور النهار او غندي او رانغاړي روز لرا على الليل پشپا وسخر الشمس والقمر او پاغه پکار کې لګول د انور اوس پمای کلن هر یو د دینا یجری چلیږي با لاجل مسمى تر هغه وخت مقرره پوری علا خبردار هو العزیز الغفار خاص هغه زور او بخنه کول کړي په مشرکانو مجرمانو زورور دي او چې څوک د خپل کوخ ور شرک نه توبه وباسي لمن خپل اوسانډي چې باس ما قران واورېدو ازما توبه ده الله وای مارسو بخلخه خلقکم من نفس واحده دا دلایل دي هغه پیدا کړی تاسو د یو نفس نه انزل مطلب څه دی اې اسمانونو آدم علی السلام تر را کوس کړیو نه نه د دلته پیدا کړی دي نو بیا په کار داو چې خلقا ویلې وي د انزل ولي وي انزل زکوي چې باران الله د برنا را کوزي نو په هغه باندې واخه کیږي ا نو دای خوري نو دا داسې شو لکه چې الله د برنا د تنظیم کوي لاله چې غوا می خاګړه بيزه د برنا را کوز کړی دي انزل معنا سو الله پیدا کړی دی بلې دا پويږي دا قبولا درته وای چې الک انزل خورا کوزول ته وای نو چې تعالی د ځان خلاصولو چل بیا درځي چې د دې سبب د باران نه دی باران د باران او کته سمکه زرغونه کوي پریوان درې تیارو کې دی نو ذالکم الله دا د الله معنا ده دې کارونو لوا دې کارونو والا تاسو توام الله دې ربکم پالون کې تاسو دې الله حاجت روا ربکم پالون کې له الملک خاص اغل روا کو اختیار دی لا اله حقدار د بندګۍ نشته الا هو سوا دا غنا نو هر کله چې داسې دلایل لپی فعلنا تصرفون نو کم پله تاسو واړو لې شوي چا واړو لای ای توحید نه تاسو کم مولا ناکارا کم پیر ناکارا کم سیاسی ناکارا اړی اولی هغه پسې ځای څه دلیل وسره شته ولې دای وجګړی کوي دوزخ کې چې تاسو موږ بیلاری کړیو کنه انتم قدمتموه لنا ا څنګه واړو لې شوي ان تکفرو اګه تاسو انکار کوئ د الله د توحید نه نو حس باک نشته اولی فإن الله یقینا الله غنی بے فروا دے عنکم استاسنا ولا يرضى لعباده الكفر انا خوخی الله خپل بندگان لرا انکار د توحید او د قیامت نه و ان تشکرو ک تاسو شکر باسي په توحید يرضه لكم الله خو خیدا شکر تاسو تاسو د پاره اګه څوک درد ته سینه و ډبای چې ما سر لې کوا ولا تزرو لپورته کوي وازرتون یو پورته کول کې وزرا اخرى بوج د ګنا د بل ثم الى ربکم بیا به تاسو خپل رب ته مرجعکم تاسو واپسې دي فینبئکم هغه به تاسو خبري بما کنتم تعملون پای چې تاسو کول انه علیم بذات الصدور یقینا الله خبردار دی په خاوندانو د سینو زجر و اذا مس الانسان کله چې ورسیږي بنی آدم ته ضرر تکلیف دعا را بلی دا بنی آدم ربه خپل رب منیبا الیه په داسې حال کې چې دې راګرځیدون کوي الله تا ثم اذا خوله بیا کله چې ورکی الله دتا نعمتن احسان او جوړواله منه د خپل طرف نه نصیاب ایر کی دے ما هغه تکلیف کانا چې و دې يدعوه چې د برابلو يدعوه چې دای برابلو الیه هغه تکلیف ته الله من قبل مخکې د جوړوالینا وجعل لله او ګرځي دی الله لرا اندادن د الله برابر او مساوي الله هم کول شي دیم کول شي لاسلال یضل دې د پاره چې واوړي کې دې ان سبیلی د لارې د الله لچ توحید دې قل تورته وایا تمتع واخل مزي به کفر کا په خپل کفر او شرک قليلا لګي په دنیا کې واورا انک یقینا تچی من اصحاب النار د ور والونه هي صورت کې تقابل کوي ډیبیټ تقابل دې ته وکی دی اما الاغه سوک هو قانتون چې هغه تابعداري کوون کوي د الله پاک انا الله الی پټیمونه وختونو د شپې کې ساجدن هغه تابعداري صدا سجده لګون کې الله تا وقائما ادریدون کې الله تا يحذر الاخرته نو آیا داسې کس او هغه کس چې د دغون تکي ني ا داسې کس او هغه کس چې د دغون تکي ني نو دا برابر دي ها قلت ورته وایا هل یستوی الذین آیا پویږي برابر دي هغه خلک یعلمون چې پویږي په قران او سنت والذین واخلق لا يعلمون چې نه پويږي په توحید او قران او سنت ته دا برابر دي نه اشاره دا او بیان دې فضیلت علماء او علم ته انما يتذكروا یقینا پنو نسیه تخلید قران نه اولو الالباب خاوندان دا عقلونو قل اوایا یا عبادی ای زما بندګانو کوم بندګانو الذين امنوا هغه بندګان چې هغه ایمان راوړل دي اتقوا ربکم همیشه یریږي د خپل پالون کینا للذین دا خلقو د پاره کټګوري پکې پریدای للذین خلقو تا هغه خلقو د پاره احسنو چې هغه خکړی دی فی هذه دنیا په دې ژوند د دنیا کې خدا الله توحید او د پیغمبر سنت او قران دی نو دغه خلکو د پاره حسنتون خیستواله خوشحالی ده او که تاسو نپریدی و ارض الله واسعه ازمکه د الله کلاو ده که یو ځای پابندیو لګي نو بل ځای زد الله قران او د پیغمبر سنت بیانو انما یوفى الصابرون یقینا پورا ورکول شي هغه خلکو ته چې صبر کوي اجرهم ثواب او عوض داغي بغیر حساب به حساب قل اوایا انی یقینا زجم امرتو ما ته حکم شوه ولکه کوم ځای ورته حکم شوی دی د دې صورت په دو نمبر آیات کې تاسو نوي فعبد الله مخلص الله الدين نو دلته وایي قول تو ورته وایا انی امرتو یقینا ما ته حکم شوی دی د سو ان اعبد الله د دې چې زب بندگی کوم د الله مخلصا په داسې حال کې چې خاص کوم با له الله لرا الدینا بندگی ما ته دا حکم شوی دی ښا او کنه و امرتو ما ته حکم شوه دی لئن اكونا د دې چې کېګم بزو اول المسلمین لومبه د مسلمانانو نه هر پیغمبر په امت کې لومبه مسلمانی او خبره دام خوان کوي چې مولا کومه مسله بیانای چې په خپل منی لومبه دې په خپل منی نو محمد صلی الله علیه وسلم بل الله دین بیان او پیغمبر نړمبه به پخپل منله پویږي کنه او قل تو ورته وایا انی اخافو یقینا زیریګم ان عصیت ربی کما نا فرمانی وکړه د خپل رب لا فرمانی سره د بل چا عبادت می شروع کو نو زیریګم عذاب یوم العظیم عذاب دروازه لوینا وراشه بل امر تاسو سماوي دا مسله قران پیتی کوي دی وای بس د توحید نه د نور څه درځي او کنه او کنه موږ له خلور سره ناراضي موږ له خلور سره ناراضي موږ له خدا راضي نو کویږي انور خو بیا وګورو چې راضي او کنه راضي هو دا مسله را لډیره خرازی قل توایا الله اعبدو خاص د الله بندگی کوم مخلص له خاص کون کې مغلرا دین خپل عبادت تو وزه خو تاسو ته بیان کوم چې د الله توحید منئ خو چې نه منئ تاسو خوخه ده فعبدو تاسو بندگی وکي ما دا غچا شئتم چې تاسو غواړئ من دونه د الله نه سیوا ولکه په شرک باندې پیغمبر امر کوي فادو فعبدو ما شئتم دا خو ناروا دي دې ته امر د زورنی وای ښا چې نه صبرېږي نو کوا قول تو ورته وایا ان الخاسرین یقینا تاوانیان خپې په تاریخي ذالک دا یخوف الله یری الله به په دې سزاګانو عباده خپل بندګان یا عبادی ای زما بندګانو فتقون الله وای زمانه یریږي والذین اغه خلق اجتنبوا الطاغوت چا غیډړی تدی د عبادت غیر الله نه طاغوت لا مبالغه ده په طاغي کې طاغي سرکش ته وای دا لار سماتای ایعبدوها طاغوت نه ځانو ساتي نه نه ایعبدوها ځانو ساتي د عبادت ته طاغوت نه وانا بو راوګرسي ال الله الله تا لهم البشرا دای لره خو زیره ده خوشحالی ده دا بشارت ته فبشر عباد زیر ورکا بندگانو زماتا او زما بندگان سوک تیوی الذین آغا خلق یستمعون القول چای غی غوگ دی قرآن تا اوه قول مانا دلتا قرآن دیخوا احسنه لومبای معنا کو احسنه خيسته خبرو د قران پسې چټولې خيسته دي دویمه معنا کو یستمعون القول دای خو اوری بیان او تقریر دار مولا او پیر او سیاسی فیتبعون لدا عباد زما روان وی احسنه اگر واو خبرو د پسې تقریر او بیان لار مولا اوری او چې کومه سم خبره توحید او سنت او د اعمال صالحه او کین هغه پسیزي بدو نزان ساتي په دې ده پوه شوي من درته وای ارمولا تقریر لزا اورا او مخکې قران زده کا او سنت نو چې الته ناشتي نو چې کومې خې خبرې کوي او اخلا او چې کوم شرکیات او بدعات کوي کفریات کوي نو ورته ورو غرزو داستا په گردن ادا نور خو اتباع به د کومې خبرې کوي چې کومه خبره هغه د قران او سنت مطابق وکړه نو اتی واخله انوري ورته ورو غورځو په نشوي وې من کې ګوره شومتیا نشته من کې بنیتی نشته من وای دار مولا درس تکې نه اورا او تعالی الله پاک بیا تمیز او جدائی در کړی دا خط واخلا نور هغه ورته وای دا استاشو دا دوی معنا وا اولائک الذین داغه خلق ته هداهم الله چې دلائل خودلی دی تعالی اولائک دغه خلق اوم دی دی اولل الباب خاوندان دا عقلونو عقل من خلق دا خبره کوي بیا وی ډیبیټ او مقابله افمن آیا غسوک حقا چې ثابت ته علیه پاغو کلمت العذاب فیصله او خبره د عذاب د الله چې لا امل ان جهنم دا خبره په ثابت تا نو دې پشان دا غچا دی چې پاغوانی د الله دا خبره ثابت ني بلکې داغه لپاره جنتی بالخانی مبنیتون جوړې کړې شوی تجری چې بهږي با من تحت حالان دي دونو دا غینا الانهار سلور قسمه ولی د پای غبین شراب وبو وعد الله لوس کړه د الله لوس د الله لا یخلف الله المیعاد الله خلاف نه کوي د لوس خپل ا خلق لرا چې خاوندان د صفا عقل لوی الک بلا مقابله ا تکزیر کړي شوی فتراه تبوینی هغه لرا مصفرن زیر کړي شوی بلا مقابله افمن آیا هغه کسانو شرح الله چې پرانیزي الله صدره سینه داغو چاته پرانیزي للاسلام قبل اولو د اسلام تا دا الله توحید تا قران تا څنګه وې سینه ولا پرانیزي د قران او سنت دلایل وسره فهو فسویغه کاس علی نور پرنا من ربه د طرف در خپلنا الله رنا کما دا قران دا الله رنا کما دا محمد صلی الله علیه وسلم او داغه حدیث دا وسره الله ولا سینه کولاو کی رڼا وسرای که څوک ناکاره مولا او پیر وسره سیاسي وسره راشي ا د تیرو خبرې ورته کوي د شرک او بدعت را سم رواجو لته د قران پرانا غوري او رد کوي مخکې به قران او سنت زده کانو بیا ګرځه پادورې دو رڼا وسرای نو آیا دې او هغه کاسو چې دا غسیله تنګي او غسره د قران او د قران او سنت رڼا دي نو آیا دا دواړه برابر دي نه فوائل هلاکت ته چال را للقاسیه هغه خلکو درا چې سخید سقیدون کړي کله کېدون کړي قلوبهم زړه دا غي د سنا بل ذکر الله د الله د قران او د الله د توحید نه اولائک دغه خلق فی ضلال مبین ورنلوتی دی په گمراه ښکارا کې ترغیب ورکړي قران ته او قران ته ا د قران یو څو صفاتونه ذکر کوي ښا الله الله پاک نزل لګ لګ را لګل دې پدیرش کاله کې احسن الحدیث خیستا خبره حدیث خو نوې کار ته وي وي الله قران ته احسن الحدیث وي هستا بیان دې چاړو سوکتی مړیږي ومنا تاسو هسي په دوو ګنټو تانګي وای او چاو دو او چاو دو وای زمانه مخ کې تخته را تخته او د قران تلاوت الفاظ د قران معنا د قران دلایل او خسته بیان دی قران ورته خسته وای د خسته شیز نه خسړې وای چې ورته ناس وای من بخفل شیخ تا لسار د اونه بچی شروع شو تر دریو بجو پوری مازیګره پوری او سم لړچې د قران درسونه دي تر یوې دو پوری کیږي ولې دا خلک ډوډۍ جامه پلار او مور او خزه نه لري نه ها زما عمر ته سکای زما د استاد عمر سورو دا وایا ما پرې زما د استاد عمر سورو ولی وریدو ما د استاد عمر بداسي چې ابا او داسو کو نو پته یادو په شکل بناسو رب په نو او پاو تفریب ورکوله پاو ا د طالب نه مخ کې ناستو لا من کې داغه خلونو زما شاګردانو پته نه لګي از ځان نه مخ کې راشم ځان ته ریل کېدم بالغ کېدم ځان له قران په خپل را واخلم یا کم ځای نه نه پلوډن نه تاسو وای زدان له بکای کوم بزان له روله قران د پارزار سکو د قران د پارزار سکو نه پکې وستا عمر هغه وخت کې سو زما د استاد عمر ما څه کوي نو ټول عمر ظالم چې قران تناسب ظالم اجه د قران نه خواشم نو بیا را کې سني قران ته خو ان شاء الله کتر باخامه پوری کینې نو لاس پم اچھا جی ویخشی الله الله نزل لګ لګ را لګل دي احسن الحديث ډېر خسته خبره کتابن کتاب دې دا بل صفات شو اول را جمع کون کې د کتاب جمع کولو ته وای نو دا الله دا قران کې دلایل دي مت مت متشابهان یو بل پشان دې په مزامینو کې او ګوره د توحید کیسه چې د نوح علی السلام نه راواخلی نو په لوط علی السلام او په دې پیغمبرانو په غنو صورتونو کې دی د توحید مسله یو کې یو بل شان کې دی زد پکې نشته دیرش کال کې نازل کړی دی په الله باندې غیر ناراضي نو چې کومه خبره کړې دا هم اخکا کوي ثانیه بیا بیا لستل شي د یری آیاتونه پکې هم دی وې نو دې سره ویریږي نو د خوشاله ثم تلین جلودهم بیا نرمیږي سرمن یو وخت ده دی وقلوبهم زړونه ده دی الی ذکر الله هغه یاداش د الله تا د وجد الله د کتاب نه ذالک هد الله دا قران هدایت تعالی دی یهدی الله رواني الله هدایت کوي به پد سرا من یشاء چاته چې وغواړي ومن یضلل الله چاله چې بیلاری ک الله فما له نشته غلرا من هادین سوګلار خودن کې دا ترغیب قران تا د دې آیات تلان دي تفاسیر ګورې وي تفسیر روح المعانی تفسیر خازن او نور تفاسیر ګورئ رد کوي پاغه پیرانو پاغه پیرانو چې هغه کله الله یادای نو پاغه باندې وجد بیوشی راځي او به مگر زو بچي او کنه بس دا ده کینا ته څوک سکی په خپل به پاسي زما خیال بیا ګوره تاسو ته ال تکینا پارام لوش هغه پیران چې هغه الله یادای سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله نو خلی کې زګونه ونی وی او بیوشی پی رازی نو دغه علما وی دا پیران ندی دا مبتدعین دی بدعتیان دی د دین ځان ساتي ناکار خلق ته ابن سیرین رحمت الله علیه وی ما سره د دې شرط کیری د کوی په غاړه دی کینی او یا د کوټې په بلای او د الف لام میم نو ورته د سوره فاتحه نو ورته قران شروع کا امن الجنه والناس باندې ورته ولګاو کده په بیوش شو او د خلی کې زګونی وو او د بلانه کته پریوت نو بیا بر اختیای ابن سیرین رحمت الله علیه او دا مفسرین دا خو ما تاسو ته یو سو یاد کړو د دای په باره کې ما کتابونه تفاسیر را جمع کړی داسې آیاتونه می کتلې دي دا وستاری کلی تراتلو مولان به سره هم ناس دا غیبم او به هوش شو دا مبتدعين دي بدعتيان دي دای نزان ساتي په دې جنگ دره کلی کې به مو الله رکل رکو په سر رکلو چا سره مناظره دلته کړی دا نه دا قران په اف ام بیانې دا خلق پوه شو او حقانیه کتاب دی دا کوړی فتاوا هغه سم رد کړل په دایخه ګوره د حقانی مولانی هغه با پکې ناستو و کتاب خدای الله بنیان وګورئ کنه چې ته کوم مدرسې نه فارغې او تا کوم ځای کتابونه ویلي دي نو هغه له وګوره کنه د خلکو نه نفرت کنه چې زو سره ناستم نو ته خو به خامخا وای چې قاری سه بو سره ناشته زمنګ د علاقې مولا دی دا خو خلق ته کنه نه نه د داسې خلکو نه بزان ساتي فتاوا لمګيري دا مشهوره فتاوا ده هغه وی دا خلک جمعهتونو ته مپری دی دای بوله نو نوبتونه کول راتلل ورته بناستو ولې دې ملکی مولان لو وو خو یا ویل نشو یا وسره کتاب لو او یا کتاب وصلخ پلا سپاکول نه چې راشه دا کتاب زوګورم دا خلق زما علاقه کې دا خلق روانه کوي بدعات کوي چې فدای خود قران او سنت پرانا کې سرحد حکم اره آیات تلان دي تفاسیر وګورئ چې دا ما کم یاد کړ مولان له اوس خوشي تماچه وزن تا چولی و دای بولتلی وی هغه خول بالا مولا را ولی او دی غیرتیان ولی سوک نه بوتلو اونا پا دی ملک مولان نو اونا آو د آیات تلان دی ګورې دا سه خلق برات کای نه او د خلق خرابای نو پیران من پری دی نه وزیران د چا په دا کې دي پیر سیب پیر سیب له وزیر زی نو چې پیر سیب ورته وای دا م پری دا دا من پری دی بیا نه چې لړ شي لستا د ملک ان شاء الله وزیر منبر چرمن او د پیر سیب سره ناشتي نه هغه تا پریدي نه من غریبانان سو پریدي سړیا اچھا جی بیا مقابله کوي افمن یتقی آیا غسوک چې ځان بچ کوي به وجهي خپل مخو سو العذاب نه بد عذاب نه الله دا غمخ او اندامونه د دوزخ د اور نه وساتي نو دا دواړه برابر دي نه وقيل للظالمين ویل بشي ظالمانو ته ذوقو اوسګي ماغه عذاب کنتم تکسبون ما داغه عمل او عقیدی چې وای تاسو همیشه غیل رکون کی کذب الذين من قبلهم تسلی درو جنواله کړه خلکو چې مخکې ستاد دي کچری دای پویدل نو دای با کفر شرک نو کړي ولقد ضربنا للناس بیا ترغیب قران ته وی دا خبري وکم زې زده کای یقینا بیان کړی دی من خلقو ته فی هذا القران په دې قران کې من کل مثل ارقسم بیان لعلهم یتذکرون ولا د قران بیانونه سره دي د دې لپاره چې دا خلک تی نصیحت واخلي قران لوستل شوی دی عربی په عربی ژبه کې غیر ذی عوجن نه د خاون د شکوک او شبهاتو غیر ذی عوجن نه د خاون د کوګوالی دا کو قران نه دی ښا لکه شکونه شفاعت نشته ادا سلام را لګل دي لعلهم يتقون ان لپاره چې دا خلک د قران پس د کولو عقیده باندې ځان بچ کی د کفر شرک او د دوزاخ نه لا مشرکو ادم واحد مثال بیانای ضرب الله بیان کوي بیانې الله مثلا مثال رجلا د یو سړی فيه چې په دغه یو سړی کې شرکا او ډیر شریکان ډیر د برخې خاوندان وي اداسي متشاکی سونا چې هغه ډیر جګړه ماری او تشاکی سونا ایو بل سره جګړه کوي یو کس ته چې هغه کې د ډیرو خلکو یې سیدي د ډېرو خلکو دی ادا سه خلک چې شومان دی جګړمار دی دغه سړی تاړو سخیال هم نساتی او خپل خدمت تی پوره کوي او وای مال وکای